غزوه بنو نذیر ته اشاره ده والذي الله دې ارزا تخرج الذين شراوی شړل هغه کسان چې انکار کړو د کتاب والونا من دیارن قرون دینا له اول العاش پاول دل جمع کیدو د لخر د مؤمنانو چې یو ځل وته جمع شونه بیا سل پاپړ دی یو هیڅوم نو بیا ما ظننتم یخرجو ته دې ګمان نو چې دې ووزي جلا وطنی لازم فی دنیا مخام خاص عذاب ورکړو د دې په دنیا کې او د دې په آخرت کې عذاب دور دار دی وجنا چې یقینا دی مخالفت کی د الله او پیغمبري او څوک چې مخالفت کی د الله یقینا الله استغذاب والا ما قطعتم ملینا پیغمبر حکم کړو ویونه ولو مسوده وي فصلونه ولوم سکري اوس ذی حریق بالبویرت مستثیرو ما قطعت من لینا نو دی وی دی ونه پکې سو ګنا او دی پکې سو ګنا او دی فصلونه پکې سو ګنا مما قطعت من لینا او ترکتم واقعما آغا چې غسول تاسو د کجورنا یا پر غزل تاسو دی ولاړې په یخونو باندې دا په حکم د چا باندې الله باندې ولی یخزی الفاسقین او دا چوشر مور او شرمې کا فاسقانو نه فرمانو لرا نو هغه کمزوري کول مقصود دین پسلو ولم سکا اوس وځوا فما فعل ولا رسوله او هغه چې راګرځولي والله رب عزت په خپل پیغمبر واسطه منهم د دینه په ما وجبتم علیه نو نو ولولي تاسو دې باندې من خپل نه تاسو او نو خانونه ولکن الله یسلط لیکن الله مسلط کوي چې کوم پیغمبران پر باغ چا چې راځي کی او الله یې پارسوان قدرت والا فما فعل الله ولا رسوله او هغه سره ګرځولي والله خپل پیغمبر ته د دې کلیوالو ورانو تقسیم ادا سي دي چې الله دې یو پیغمبر له خپل خپلوانو لا ایت ایمانانو غریبانو مسکی او په مې سبیل مسافر لا چې نشي دا ما ګرځیدون کې به مې مالدارانو کې تاسو نه او هغه چې درکړي تاسو ته پیغمبر نو ویني وای عمل به وکي وما نهاكم عن فانتهوا او کوم نه چې منکړین دا غنه منشي واتقوا الله ورګي د الله نه پر الله څخه دا والا للفقراء المهاجرين د بار د غریبانو هجرت کوونکو کسانو چې شړل شو من دیارن د کورونو دینا او اموال او د مالونو دینا په دغونو په الله من الله چې لټي دی فضل الله الله طرفا ورزوانا او خوشحالي او مدد کی دا الله او پیغمبري اولائک هم صادقون دا خلق دې دې رښتینی والذین او هغه کسان لا تبوؤ الدار والایمان چې هغه ځای نیولو په مدینه کې تبوؤ الدار چې هغه ځای نیولو په دار اسلام کې والایمان او راوړو ایمان من قبل مخکې دینا تبوء الدار والایمان چې هغه چې کومو ځای نیول او بدار اسلام کې یعنی مدینه منوره کې مخ کې راغلیو ول ایمان او راوړو ایمان من قبل مکه دینا یحبونا من کې دا غتا سره حاضر الیهم چې هجرت کړل دیتا او نو مومنې په سینو خپل کې حاجتن تنگتیا مما راغنا او تو چې ورکړې شوې دي تا وایو سرون اعلان مسلمانو کان بهم خصاصا او دې ورکې په خپل ځانونو باندې اگر کوی دې تخپل لوګا او ضرورت فما یو قشوا نفسي هاو څوک چې بچ کړې شو شمتیا ځان نه فاولائک هم المفلحون دا خلق دي کامیاب او کسان الله چې جاو من بعد انتراغلی دی پس دینا یعنی تا یقولون وای دی ربنا و رب زمونږه اغفر لنا بخنو کې مونږ ته ولې خوان الذین او ورونو زمونږه کسان ته سبقونا بالایمان چې مخکې شیو دی زمونږ نه ایمان تا فلا تجل فی قلوبنا او مگر زه په زړونو زمونږ کې کینا للذین کسانو ته چې ایمان راوړل او رب زمونږه انکار او رحیم یقینا ته تر ټول کې مهربان الم تر ال الذين نافقوا زورنا ای فکر دې نه کړه کسانو ته چې منافقت کړي یقولون وای دی لاخوانهم الذين هغه خپل هغه کسانو ته چې انکار کړي د کتابونه کتا سو شړل شي نه ولئن قتلوا کدی سره جنگ وکړي شو لا ينصرونهم دای مدد نه کړی دی ولئن نصروا ما کدی مدد وکي دای به سم د تشو د تشو بارود ډزې دي لا ولون الادبار مخام غاړي به شاګانی ثم لا ينصرون بیا به مدد نه کړی شي لا انتم شد رابطن خام خطا سو ډیر سخی بیا رکھ سینو دې کې من الله تعالی نه ذالک دار دی وجنا چې یقینا دی دا څه قوم چې کویږي نه لا یقاتلونکم جميعا دای چې کمنو جنگ نه کی تاسو رټول الا فی قرم حسنا مگر پاک بنگلو کې او کلو کې محسنات قیلدارو کې چې دیوال ته نتاوی یا خوار دیوالنا باسم بینهم شدید یعنی تج د کمپیوټر دسکې خو مخامخ راتللې نشي د اسمان خانونه بدل دي کله خو مخامخ راتللې نشي بازون بینهم شدید جان دې تر خپل میان کې ډېر صاف دی تاسو هم جميعا ته ګمان کوي چې دا نه ټو دا او دا نه ټوګای دا او دې چې کمنه یو بل سره څه دی اتحاد یو قلوبم شتا اوسګونو کې یو بل ته وندان دي ان یو بل ته غلې وقلوبهم شتا او زونه دي دي جدا جدا دا دې وجنا چې کینن دی یو کوم چې دا څنګه کار نه علي کما صلی الذین بشان کسانو من قبل چې مکه دینو نږدې ذاف و بال امرهم امکینی بنو قره بنو نذیر بنو قریظه چې کومو شاس احزاب کې تذکرہ تیر شو د یو څه کو وبال امرهم حافظار کار خپل ولو عذاب الیم دل عذاب تردون کې لکه شیطان چې کله و انسان تک کافر شه ناول ورګټ کی نو د امریکا سره ورسکی ورګټ کی بیا ته ارستو چې تپوسو کار دې پوسوي اس قال انسان کفر چې کله و انسان ته کافر شه هر کله چې هغه کفر کوي نو قال وته وي انی بریو منکا یقینا دې دار او تاسو نه سارا ان خاف الله او شیطان مس متقی شو یقینا دې اړیګم نه الله نه جرب د مخلوقات دې نو دس زار دې دواړو انو ما فی النار خالدین فیها چې یقینا دا دواړه پور کې دا مې شوی پدې کې وذالک جزاء الظالمین دا بدل ظالمانو نو وای مالدار ویریږي دا الله نه والتن سو نفس ما قدمت لغد او دی ګوري هر یو بندا چې سی دی لګلې سبا د پاره زمیدار سبا له ګساړې تړي ټوپونه تړي دکاندار سبا له جمع کای چې سودا او بسر اړم او دارنګ اسکولیا سبا له جمع کای چې امتحان کې بیا څه کومه نو د قیامت هم یو سبا را روان دی غیله دې سکړی دي لکه سوچو کنه چې ما قدمت لرد واتقوا الله ورګی دا الله نه ان الله خبير بما تعملون یقین الله خبردار باغ چې کوی مکیږي دا کسان په شانتي نس الله شغیر کړی الله دې امریکي والو ته خیال دی کنه نس الله شیر کړی الله دې دوه ته وسره یا د لکانو نن سبا د انسانو پیشن راغسته دي او د امریکایانو پیشن څه کړی راغسته دي جامع د انسانو دي شکلونه چې کمونه هغه د انګریزانو دي ګری بری دوار څه خی بالا یې سګړي اچولي بالا یې دوانه چي بالا یې څوک چي اندوانه چي دا ټول لاغي په لار باندې روان دي اوس پکې خېری لګي راځي پس خالون هم سکی شروع کی شروع کړی دی خو لکه خالون هم سکی شروع کی بنگلی خواچي ولا تکونو کلذین او جامو ذکر ول فکر کو سړیو ته پکتو قسم نه شرمېږي ټول چې کمنو د چار چا پیرنا هر څو ښکاری بدرنګ غونته کې خو سړې سو کې څه ویل شي فلا تکونو کلذین رسول الله مکه کې دا کسان غونتا شغې چې کمنو طالبان دې متاثر شي تنګي پینتی دی وګدي کمی سنا واسره لکان د خزو پیزارونه دام چې کمنو طالبانو بیا داغي په شان ته جامې جوړي لا تکونو کلذین درمی خوږي جامې جوړول پکار دي درمی خوږي ناس الله فانسا من بصم نو هیر کړل الله د دین خپل ځانونه د ځان فکر وسلوم نشته بیا نو دا نه فرمانه ندی برابر جن دوزخیان او جنتیان جنتیان چې کوم دینو هغه خو کامیاب دي را دا پس کیږي دا فکر را اخره راشه د قران لا لو انزلنا هذا القران یا تفسیر عثماني دیکھنا ضروری ہے لو انزلنا هذا القران على جبل کرا لګل مې دا قران په یو غر باندې لغایت کو خاشه متصدیا خام خالی دلې بدل دی لرا یری دن کې او چوک دن کې یری دا الله نه دا کمی سارونه دي چې بیان دي لرا خلقو ته لعلهم يتفکرون دې د پارس دې فکر وکي راشه د قران کې دا مسله بیانېږي د دې لپاره جهاد دی الله یا غزاد لا اله الا هو شریف دې لا فر دې الله نا عالم الغیب و شهاده بخار پویا و پټو بخار باندې هغه الله رحم ربانو مهرباني کوي دا والله الذي الله دی هغه ذات لا اله الا هو الملك القدوس بادشاہ دی او پاک ذات السلام سلامتی والا امن ورکون کې المؤمن امن ورکون کې المؤمن نگہبانا زور اور الجبار پټه لګون کې کمه پورا کون کې المتکبر لو یزاد سبحان الله ما یشرکون هغه الله له ضرورو حاکم ده سورته ممتحنه کې اوس وی دا الله رب العزت دشمنانو نه بایکاټ وکا نبی رسول الله والسلام د فاطمه مکی را دا وکړه د نبی رسول الله والسلام هغه خط چې وو هغه صحابي هغه راز دی او صحابي نه پات شو الله رب العزت آیاتونه راولېګل دا سم کوي او صحابي بدر کې شریک شوو نبی عليه السلام صفای وکړه ایمان والو لا تتخذوا وا اذوا کوم اولیاء مجوړو دشمن زما